لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا يمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرسله لدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما زما عزتمندو درد ذل جلال احسان دې چې الله جل جلاله مونږ تاسو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړی یو او بیا موږ تاسو ته الله جل جلاله دین اسلام قران او سنت موږ تاسو ته نصیب کړی دا ټول انعامات او لوی انعام او لوی احسان د الله دی او چې بیا الله جل جلاله کوم انسان لا پنیکو اعمالو پنیکو طریقو یې په قران او سنت باندې د عمل کولو توفیق نصیب فرمایي نو دغه د انسان خوش نصیبی ده زکه د نیکه کار کول او د بدیو د ګنا نه بچ کېدل دا د الله په توفیق سره کیږي انسان په خپل دمر طاقت دونه دغه همت او دغه رنګ دغه طاقت نشته چې د همیشه لپاره په نیکه باندې قائم او دائم شي لکه قران کریم کې الله جل جلاله فرمایي چې خلق الانسان ضعیفا انسان ضعیف دی کمزور دی مردا دغه غلطي ساتلېږي خو الله جل جلاله ان رحم په هغه انسان دی چې څوک د غلطۍ نه بچ شي او دغه رنګه د نیکو عملونو الله جل جلاله او غلط توفیق او طاقت ورکړي کم نیک اعمال او احکام چې په دنیا کې الله جل جلاله را لګلې دي هغه نیکو اعمالو کې په احکامو کې یو حکم چې کوم دی هغه یو عبادت چې کوم دی دا غي تعلق د مال سره دی عبادت مالی کله فرض وي په انسان باندې لکه چې انسان سره مال وي نو د زکات ورکړي دا غنه چې کال تیر شي دغه رنګ کله په انسان باندې واجب چې د یو څه نه درو مني مالی تور اپ ته باندې واجب ورکول او کلام او اوقات کې مستحب او دغه رنګ د نیکه کار وی د کام او حدیث کې داخل ذکر راغلی نو د واجب او د غرنګ د فرض عبادت چې هغه خو الله جل جلاله واجب یا فرض ګرځولې وي هغه خو یو مسلمان خامخ د کم نه پوره کوي مال ور سره وي په نقدیاتو کې په سلو کې دونې روپې زکات په دې ورکې چې کال تیر شي ټول کال تیر شو د څه ضرورت اصلي نه سوا کومه د شرعن ضرورت ویل شي دا غن زیات د سره کم مال دی کم به کو بیلنس ته باغی کې بدل زکات ورکړي دنه مې روپې په کال په تیر دو سره په تل روپو کې او پای کې کال ته ردل چې کوم شرط دی باندې دا په دې مې چې د چا سره کوم څه کېږي بل فرض د رمضان نورسته یو سړی زکات ورکو یا د سره پیسې راغلي لاک دولکا 50 پیته زره او بل کال دا ورځ راغلي او دا پیسې د د ضرورت اصلیا ان ضرورت زندگی چې کومه دا خوراک کا پوشاک دا غنه سیواوي نو چې دغه وخت راغی کال پوره شو دی به دا غنه تکي مال ورکړي زکات په تکي د مال نه ورکړي دغه مې دیم دا چې داغه د پرسته خاص وخت وخت یا میاش و د مقرر نه دی لکه څنګه د بعض خلکو خیال دی چې بس برګ میاش کې څه کوي زکات ورکوم چې کله په مال باندې کال پوره شي کاغذ وی رجب وی که شعبان وی که رمضان وی که هر میاش وی او چې کم میاش کې نو د په مال باندې په مالیت باندې کال پوره شو پاک میاش کې به د خپل مالیت حساب وکړي کمال تجارت وی او دغه رنګي یا نقد د چا سر پراته وی زکه یو نقد وی او د مال تجارت دغه دوانو کې کوم نه زکات ورکول مال تجارت دا یو سره دکان نه سونه د سره مال په دکان کې پروت دی دا سره مال تجارت د کال کې به یو ځل دغه زکات ورکړي په کم میاش کې ورکړه په لاغه میاش راغله د خپل مالیت حساب به وکړي چې څومره وی داغه نه زکات ورکړي یا یو سړی د ګاډي اغسته د پاره د تجارت اخلي او خرڅي پراپرټي ولا هغه چې کله دغه مقام راشي یو کال بل کال هر میاشت وي په کال کې یو ځل حساب کوي دا غنه خپل زکات ورکړي یا دغه رنګ یو سړی زمکه اخلي او خرڅي د زمکه تجارت کوي د به د خپل زمکه نه ځکال پوره شي خرڅي یو خدای انسان د خپل ضرورت لپاره غوښتي ځان له هغه سره پای کې فصل کړی یا دا کور دغه کې بل څه چې پکې جوړ کړی یا دا هغه د پاره هغه څه پرته وي هغه کې دا زکات نه وي او چې اخلي او خرڅې د تجارت د پاره وي هغه کې بدل سکے زکات ورکې چې کال کړی شي دغه رنګ د دین علاوه نور څومره اشیاء د تجارت کې دي چې د مطلق دغه تجارت کوي او دغه روزګار کوي خرڅي اخلي او خرڅي که هر څه وي کپڑے او لوخه او دغه رنګ هر یو تجارت دی باغې کې بلې سګي کال پوره شي نو پای کې زکات ورکړي او دیم چې کوم دی ا فصلونو سره تعلق لري چې پای کې کال تیر دل شپ نه یو چې په کم فصل پوښ شي په دیو میاشتو سلورو کې پنځو کې شپو کې په کال کې زه به هغه فصل نه چې کوم دی د خپل عشر ورکړي او یا به کم ده شلمه حصہ ورکړي نصف العشر ان هغه ځمکه چې هغه د باران په اوبو باندې اوبو کېږي لږې وي یا هغه ځمکه چې هغه په چینو باندې اوبو کېږي یا هغه ځمکه چې هغه په خړونو باندې خړونه بهيږي په هغه په اوبو باندې ولې جوړ کړی وي او داغې نه اوبو کېږي نو په دې باندې چې کوم دی په دې کې عشر دی لسمه حصہ به ورکړي هر لسم دړې لسم من دا د چې کوم دی عشر دی زکات دی او کم هغه ځمکه چې باغ باندې سوی مالیه وي او دغه رنګ یې ټوبېل وي یا دغه رنګ بل سرکاري تور باغ باندې یعنی داغه نه مالیه اخلي یعنی پای کې مشقت مال او پکې خرج کول وی په وبو وبو کې نو پای کې شلم یې صدا من هر شلم دړې شلم من دې بداغه نه تکي او شر ورته دا فصل د پکې دو سره تعلق لري پای کې د کال د تیرې دو سوي شرط پکې نه وي دغه رنګ درېم چې کوم دې د عام عام مال کې څوک د یعنی ساری وغیرہ ساتي کله تجارت د پاره وي د سړي د تجارت لپاره ساروي اخلي او خرڅي باغې کې بلوي حساب کوي په کال کې یو ځل به زکات ورکړي هغه به دا قیمت په داغه وګرځي داغه نه به زکات ورکړي او یا چې کوم دې څومره پیسې د تجارت لپاره وي دلکه پنځلکه لکه کده باغې باندې تجارت کوي نو داغه پیسو نه ملي سکي زکات ورکړي دغه رنګ چې ژوندۍ ساروی دی یو سړی سره وي نو په ګړو په بيزو کې تل وختمه ساروی چې کم دی دا زکات دی تو ګړې بيزې ساتي او سل وخت د سره پوره شي چې کال تیر شي باغې کې چې کم دی یو به زکات کې ور کوي دغه کې نه په بغواګانو کې په دې شو کې ذکر نه یو هغه هغه یو د تفصیل چې په دې شو کې ذکر دی یو دو کال او یو یو کال نه ذکر دی او دې وی هغه په کې سکه زکات کې ور کوي دغه کې سو بخان ساتي داغه د پاره پینځه په ټول کال کې پینځه خان د چا سره وی او کال په دې باندې تیر شو د پاره د سچوي یعنی ساتنه د پاره د ځان د ساتلوي نو پاره کې سره زکات په دې ورکې په پینځو کې د یو کال نه چې کم دی د عمر اورېدلې وي هغه چې کم دی په یو په زکات کې ورکې دغه رنګ سیم چې کم دی هغه واجبي عبادت مالی چې د وجوب سره تعلق لري واجب دا کوم چې موږ ذکر کړ دا هغه دي چې دا په مسلمان باندې سوي د الله تعالی طرف نه فرض ګرځېدل په نقدیاتو کې وي یا چې کوم نه په فصلونو کې وي یا د غرنګ په مال تجارت کې وي یا د غرنګ نور په ژوندۍ سارو کې وي د غرنګ درېم چې کوم دی هغه څلورم پاره کې چې کم ده نه سره او سپین دي چې چا سره ملکیت په ملکیت کې دي چې چا سره سره دي او داغه مقدار چې کم ده محدث مفسرین ذکر کړل څنګه حدیث کې راغلي چې بصرو کې چې دا ونه مسولو نه کم دي د انسان سره خدای سره د دې سرو نه علاوه بل څه نه وي معنی دا بل څور سره نشته دی او دا ونی می ټولو نسوي کم وي نو کال کې تیر شي هغه باندې زکات ناراضي او چې ونی می ټولو تورسته یو کال د سره هغه باندې تیر شي هغه به استعمالي او غیر استعمالي هغه کې بدل زکات ورکړي او یا د سره سپین دي او کال باغ باندې تیر شو 52 تولې چاندي دا د سره وي نو به دا غنه سکه زکات ورکړي چې دا یو څه جدا جدا دي او چې مختلف الاجناس وي سره سره دي صرفین ور سره دي نقديات دي نه د ټول بیا قیامت لګي چې کال تیر شو د ټول په قیامت لګي چې دونه د سرو قیامت ده دونه د سپینو ده دونه د نور مالیات ده هغه ټول په قیامت لګي دا غنه بیا زکات ورکړي او دیم وجوب باندې دا چې انسان د یو سیز نظر منل منل وی د ځان لپاره بل فرض یو سړی نظر منل چې زما د پلانې ضرورت پوره شو الله د رضا لپاره به زر روپۍ دو زر روپۍ یا چې کم سیز د پخله باندې واغستو دو زره درې زره پنځه زره دا به د الله د رضا لپاره ورکو نو چې کله د دغه ضرورت پوره شي چې د کم شرط لګولې دی د د کم ضرورت کم حاجت کم مراد ده او هغه پوره شو نو د به حق څه ورګي د کم څه زمانه لوي څومره پیسې د یاد کړی هغه پیسې به ورګي یا تغره کې د ویلې چې دا ضرورت پوره شي چرګ بد الله په نوم ورکوم هغه به ورګي یا ګډه بي زور کوم هغه به ورګي ا دونه دا کې یو سړی یو څه معین دا په کور کې ساره ولاړ دی او دوی چې زما پلانې ضرورت حاجت پوره شو دا ساره به د الله درزا د پر ورکو بیا به حق ورکې چې کم ته د اشاره کړی دا کم د په لګ کې سوي مقصود وي او دا ټول د الله په نوم چې کم دی کول دا عبادت دی چې دا څه یو سړی نه درو مرلو دا په دبانې سره د مال په دغه رنګ د بل سړي دا په دبانې واجب دی او دریم چې کوم دی هغه صدقات نقلیه دي چې د دین علاوه وي نو دا غي نبی رسول الله سلام په حدیثو کې ډېر زیات ترغیب ذکر کړل چې دا خو صدقات فرضیه او واجبه دي دا خو هر مسلمان چې مسلمانې کلمې ویلي هغه بلدي د خپل د ټول ژوندۍ او د ټول کال چې کم دی داغه به تحقیق کوي داغه به حساب کوي داغه نه بدل څه ورکي او یا نظر نیاز دي داغه به هغه باندې عمل کوي پرواله کوي د دین علاوه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او قران کریم کې ډېر ځایونو کې الله فرمایي چې انسان په دنیا کې د مال سره دومره محبت مکو چې جمع کې الله د پرم نور کې غریب فقیر غریب مسکین لم نور کې دا چې کوم د شرعن سره ممنوع ده لکه په دې آیت کریمه کې الله تعالی فرمایي کوم آیت چې ما ولوستلو چې د قیامت د ورځې نه چې کوم د هغه سخت ورځ د هغه دراتلو نه مخکې مخکې تاسو خپل مال د خپل د دفع د عذاب د پاره څخه ولګوي لکه الله تعالی فرمایي یا ایو الذین آمنو ایمان والو انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا ايها الذين امنوا ايمان والو انفقوا خرج کړئ مما رزقناكم دا څنګه چې موږ تاسو له درکړې دي دلته په څیر ذکر کې معنا او مقصد د دې دا الله فرمایي چې څه مې درکړې دا استانه دي اکم مال در سره دی کم جیدات در سره دی بینک بیلنس در سره دی دا استان اعلامات در در کړی ځکه چې کوم انسان د پر الله مال د په تقدیر کې لیکل نه وي کله ټوله ژوندۍ چې کوم د په مال پس یو لګوي ورځ شپې د مال د پر مهنت او کوشش کوي خو د مال دولت نشي ګټلې مال دولت نشي جمع کولې او چې کوم انسان د پر الله په دنیا کې مال لیکلی وي دولت لیکلی وي مالداري لیکلی وي د یو معاملې غوند روزګار شروع کې خو الله په پاګه په ذریعہ سره د لېل زیات مال دولت ورکی په دیو چې الله فرمایي چې انسان را تاسو مؤمنانو تاسو سره چې کم مال دی نو دا تاسو نه دی دا تاسو له ما درکړی دی چې کم مال د ما درکړی دی نو مال چې کم نه زما د رضا د پاره زما په دین باندې زما د رضا د پاره چې کم د خرج کړي هغه چې کوم دی جمع کوي د ځان سره مو خزانه کوي مو د ګورو څه ذکر کی یو په هغه ته جمع کول دي انسان جمع کوي دا غنه زکات هم نور کوي کله قرباني په د باندې واجب ده چې کوم قرباني راشي قرباني پرنه نه کوي چې زکري دی ما دغه رنګه صدقه الفطر دم دا غنه نور کوي الله فرمایي دا مال چې کوم دا بګرم کړی شي دا پاغه باندې دا غول کیږي دا د مخ او تاندې شاو تاندې به چې کوم په دې مال باندې دا غول کیږي په دنیا کې انسان د ځان تر ځا هغه مال چې د مال جمع کړی دی کال تیر شو خود دا غنه زکات ورنکو کال تیر شو خود دا غنه قرباني ونکړه صدقه الفطر د خپل مال نه ورنکو د سر پراته دي پیسې الله فرمایي دا کمال به د قیامت پر باندې الله تعالی چې صبر کې هغه به ګرم کړی شي د تندې او د شاو په کې باندې داول کې او قران کریم کې الله فرمایي په سوره توبه کې چې الله د طرف نه ملائکه تو فرمایي چې هاذ الذی ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون دا هغه څه دي چې تاسو په دنیا کې د ځان لپاره خزانه کړی وو د ځان لپاره هم جمع کړی وو فذوقوا ما كنتم تكنزون نو سکه سزا نه ګناه چې تاسو په دنیا کې د ځان لپاره خزانه کړی وو کم چې تاسو په دنیا کې د ځان لپاره جمع کولو د دنیا هغه نه تاسو زکات نه ور کولو د مال نه هغه نه تاسو قرباني نه کوله صدقه الفطر دې نه ور کول چې کم صدقات واجب دي الله فرمایي په دې دا به کم دی چې کم دی دغه رنګ انسان باندې حج فرض دی او د دا مال نه خپل حج نه کوي او کوم ذکر کړه فرضي عبادت چې کوم دی آی کې دا ټول داخل کال ته سره زکات نه ور کوي کال ته شکر دا یا د غرنګ په حج په باندې فرض دی مال ور سره استده خو حج نه کوي کال ته سره مال استده خو قرباني نه کوي الله فرمایي دا سيزونه دا کم سيز چې د جمع کړل دي سروي سپین وی کپې سی وی دا و جهنم په اور کې ګرم کړی شي دا بس تندې او شابه پاګه باندې دا غول کی او ته ورې کې د سزا د هغه صدا کوم تم تکنزون چې وای تاسو په دنیا کې د ځان لپاره خزانه کوونکی جمع کوونکی او دغه رنګه دیم چې کوم دی هغه زکات تر نمبر کوي دغه رنګي حج تر نمبر ادا کوي صدقه الفطر تر نمبر کوي دغه رنګي قرباني تر نمبر کوي خو نور د ځان سره مال دولت جمع کوي نو الله فرمایي ته سم کو په دنیا کې مالونه ما جمع کوا ان چې فقها او محدثینو ذکر کړی دي چې کوم انسان سره ډېر مال دولت د جمع کړي د زکات ته نور کوي حج چې فرض دی حج ته نه ادا کوي کال په تیر شو قرباني دا غنه کوي صدقه الفطر ته نور کوي یا دا غره دې نه زرو باندې د مال چې د پلانې ست بول کوم کده الله په نوم باندې کچره د مالا ضرورت او حاجت پوره شو هغه تر نام پوره کوي دغه په مال چې مکولو کې کوم دی د قامت پر باندې سزاوار نه ګرځي دا الله حق ته نه ور کوي د جهنم سبب د دې پاره نه ګرځي او ډېر احادیث کې نبی رسول الله سلام فرمایي چې څه مکوي د څه جمع کول مکوي په دنیا کې ځکه په دغه آیت کې الله فرمایي چې مان والو مال او دولت خرج کې مخکې د هغه ورځ نه چې هغه ورځ باندې چې کوم د چا سره پیسې بنوي چې دا ورکی الله تعالی فرمایي مل الارض ذهبا ولبست ذهبه الله فرمایي د قیامت پر ورځ باندې مال بنوي او کچر انسان الله فرمایي دل فرض زدل مالم ورکما دومره مال ور درکم ورکم دومره سره سپین ول ورکم چې د ازمکه عثمان دا خلاص شي دا د سپینو د مال دولت نه ډک شي او دی الله ته ورګي چې الله دا واخله خو مال د جهنم نه خلاص کا د جهنم ته مو لګا د سزا را لمرا کوا الله فرمایلا چې یو دا جرمانه دا پیسې زنه نه تبلیغ دور دې کې الله فرمایي د قیامت پر باندې مال دولت نشته چې مال دور کې ځان خلاص کړي دا ورنګ ولا شفاعت څوک د چا لپاره شفاعت نشي کولای د الله په دربار کې چې الله د خپل انسان جانب ته ملېږي شفاعت او شفاعت یو جدا مستقله مسله ده د قیامت پر باندې مخلق بل نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش کوي خپل امتیانو لره صحابه کرام هم سفارش کوي خپل ان دغه رنګي ملګرو دغه رنګي خپل خپلوانو یارانو دوستانو لپاره د دې امت علما صالحان نیکان حافظان کوم دی هغه په تکي سفارش کوي ولا غره پر قران او سنت کې پنځه شرایط ذکر دي یو دا چې څوک سفارش کوي دی بس صحیح ولا کې دی مسلمان وي صحیح چې چا د پاره سفارش کوي دی هم صحیح ولا کې دی مسلمان وي او قران کریم کې الله تعالی فرمایي سره د دین قیامت پر باندې وي بل شردا جاول صفات په نبی صلی الله علیه وسلم کوي او لوی شرط پکې دا دی باذن چې په اجازه د الله باندې وي چې الله یو انسان ته فرمایي چې انسان عالم وي حافظ د قران وي نیک او صالح انسان وي چې ته ځلان انسان د فرض تاریخ دار دی ستا تعلقدار دی ستا په جنګلو والے د د پاره ته شفاعت او شفارت کې نشته ستا شفاعت قبول لې الا به شفارت کوي نو قران کریم کې الله فرمایي چې قیامت ورځ څخه د ورځ دا چې پای کې هغه سل خرڅول نشته چې پیسې ځان د پاره وګټي پای کې دوستانه او تعلق چاله فائدہ نه ورکوي دغه رنګ په قیامت پر باندې مال دولت بنوي ادم متقیانو خلکو چې کمدار الله تعالی په قران کریم کې فرمایي چې قیامت پر باندې ټول مخلوقات او تعلق به یو بل ختم شي کډ بشي په دنیا کې کم د دنیا د دنیا سره تعلق او د دنیا په وجه باندې چا سره دوستانه او تعلق او ناس تفاصله وا اب ختم شي الا المتقين مگر پرزګار خلک کړي چا د انسان سره تعلق د دین د وجنو د قران د وجنو د سنت د وجنو د پرزګارې د وجنو تقوا د وجنو دا تعلق د دبال تک قائم وي جنت د پوره بدلې ملګرتیا نه ختميږي نو دیو جن الله فرمایي د قیامت پر باندې مال نشته د دولت نشته خپل خپلوان دغه رنګ څوک شفاعت کوون کې نشته ده بغیر د اجازه د الله نه چې ساده پر شفاعت وکړي کوي خو د الله په اجازه باندې وایي کوي دغه رنګ بل څوک چې کوم د طاقت قام قبيله د لته په کار ناراضي دا ډېر ټول خبرو ذکر په قران کریم کې راغلي دي انسان قبيله د لته په کار ناراضي چې مضبوط قبيله والے مضبوط خاندان والے ال تستا خاندان هم نه چلےږي ال دستا مال دولت دې کنم تعالی نه پکاريږي ال دستا دوستانو تعلق دار مستاره پکار نه صرف او صرف نه کامل متعالی پکار راځي په دې وجه الله فرمایي چې ها اورس کې پاګه کې هیڅ څوک د چا سره امداد نشي کولای بلکې هر انسان په خپل غم کې سوي ډوبي دغه کوره دې د دې عذاب کوره دې دراتلو نه مخکې خپل د مال چې کومه د الله لپاره ولګوي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لو کان لی مثل احد ذهبا کجر زما سر د احد د غرو مرسره سپین وي احد غر چې کم دی چې څوک حج عمره له تر هغه بلې تللی وي مدینه سره نږدې فاصله کې یو غر د دن غر دی له نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ټول کې هغه ځی کې د تورو نه غټ غر چې کم دی هغه ښکاری نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لو کان لی مثل احد که چېرې زما سره د خود د غره عمره چې کم دی سره زر وی خو ما له سر رنې ما دا خبره خامخه ما دا خبره خوشحاله وي الله یمر علی ثلاث لیال چې په دې باندې درې شپې تېرې نه شي وعندي منه شیء او زما سره د دې نه څه څه باقي پاتې وي انا په درو ورځو کې دنه دنه ویلو خو د غره عمر سره سپین خرج کوم دا چې زما سره هیڅ څه زم پاتې نشي آیو سیده الا شیء ارسله لدین مگر لږ هغه چې کم د قرض د پاره د ځان سره وساتم مقصد دا د محدثینو ذکر کړی دی چې دل کې دې ذکر د اهمیت د قرض د بچا باندې تتا باندې بل مسلمان حق د قرض دی په هر لحاظ سره وی چې خبرتا باندې دا ما مال له هر څومره چې دی داغه ور کول دا پتا باندې لازم او ضروری دی دیو جنبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زما سره مال چې کم دی زما نه خو کوم چې زما سره د مال دولت وي مګر څه د قرض د پاره ځان له ساتم چې کم قرضدار دی ډولې ورکما دغه رنګه بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله سحر شنو د ملائک راځي یو د دنیا او د غرنګي یو حدیث کې راځي چې یو کلی په یو طرف ودرېږي بل په بل طرف باندې ودرېږي د چې څوک د الله لپاره خپل مال لګوي د دنیا لپاره نه لګوي مهنت او کوشش د صرف او صرف د دنیا لپاره نه وي لکه اسلام دا وایي چې واځ ځانه د ځان نه مال دولت ګټم په کروڑونو په دغه رنګ په یرګونو باندې ځان سره جمع کوم باغه صرف او صرف خپل ضرورت پوره کوم اسلام کې دا نشته دی اسلام کې الله فرمایي ځان له مال دولت ګټه په شریعت طریقه باندې هو بل مسلمان خیال بم کې په خپل کې او په خپل محله کې چې کوم مسلمان چې سده چې چې کوم ځان له همیشه لپاره یعنی نوې لباس چې کوم دی غوندما بل مسلمان چې سده چې کال تیر شو هغه نوې لباس ځان لنه شي کولای اسلام په دې خپل مال کې کوم دې غریب او فقیر ته وکا زه هر قسم خوراکونه او رزقونه په خپل کور کې کوم او بل مسلمان دی هغه ته خوراک اسکا کو ته غرنګ محتاج دی ولګي او د تګي تند ژوند تیروي اسلام دا او خپل په دې زیاتې مال کې زکات او د غرنګ دی صدقات واجبه او نه علاوه چې کوم د ستا په مال کې دا حق دی کبل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نسل مال حقا یو ثابتا تاسو د مسلمانانو په مال کې جمال دولت وګټه په دې کې حق دې سیون لزک سیون زکات علاوه د زکات نه غریبانو فقیرانو د محتاجو خلکو چې کوم دې په دې کې حق دې مقصد دا دی چې تعالی الله تعالی مال دور کړی نو څه موعد زمانو څه غواړي مال به ورکوما الله فرمایي ته په خپل نظر وکړه ځکه نبی رسول الله سلام غریبانو او فقیرانو ته فرمایي چې د خلکو نه مغواړي دا الله نه غواړي څوک چې خپل ضرورت او حاجت څخه د مخلوق ته ښکار کوي هغه ضرورت الله تعالی نه پوره کوي او چې څوک خپل ضرورتونه حاجتونه خپل تنګي محتاج ځکه چې الله ته پیش کوي الله دا غي ضرورت دې کم ده په دنیا کې پوره کوي د خلکو نه مستغني ګرځوي الله تعالی الله بالا دا غزين مالور کوي دا قران کریم کې الله تعالی فرمایي او من يتق الله يجعل له مخرجا څوک چې الله تعالی نه وجرېدو او د تقوا او پرګاری په دنیا کې اختیار کړه الله بدل له هغه دین مال دولت ورکوي چې د پیښال او ګمان په دنیا کې نه وي حدیث کې راځي د دوه ملائک د اسمان نه یم زلانه را کوشي فیقول احدهما یو د دې دوانو نه وي اللهم آت منفقا خلفا الله هغه انسان لمال ډیر ورکړي چې څوک خپل مال د په دنیا کې د الله درزا لپاره خرج کوي خپل فرشتہ اللهم اے الله چې کوم دې دا کوم انسان چې خپل مال چې کوم د نه خرج کوي نو دا مال چې کوم د سکه هغه مال چې کوم چې کوم تلفن کله انسان مالونه جمع کوي خزانه کوي نو الله د زړه مال څخه کوم نه هلاکي او ختم کی منځه چې کوم انسان د الله لپاره خرج کوي نو هغه لپاره ملائکه دعا کوي او چې کوم تر جمع کوي باغې کې د الله او د نبی او د غریب او د فقیر حصہ نوي د دین خدمت پاګې باندې نوي هغه مال چې کم دی هغه چې کم دی تل په خدمت مقصد دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په قبل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایو خپل بیبي ته اسماء رضی الله عنها فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل چې انفقي ولا تحتي فيحتي الله عنك د الله د پر خرج کوا خوشمار ما چې دومره پیسې مې ورکړې سل مې ورکړې دو سو مې ورکړې پنځه سو مې ورکړې زر مې ورکړې د الله د رضا لپاره کم مال ورکړې دغه شمار مو زګه ګټه د الله د برکت مال ورکه او تشمارې الله وستا د مال برکت کم کی مال بدل چې کم الله تعالی کم کی د الله درزا د برکت ورکه نو هغه شمارمو زګه د الله په دربار کې په قران کریم کې الله فرمایي لا یذل ربي ولا ينسى لما رب چې کم نه خطا کیږي نه دا غنل چانه کی او دا غره کې نه دا غره یو څه هېریږي دا د مخلوق صفت دی شمار یې مجد شمار هم څومره دی ورکو دومره دومره دی ورکو الله یې پېښ نه رې ورکو د الله د رضا لپاره دا بستا د پر لیکل کېږي د قیامت پر ورځ باندې آل تبتا د جمع کېږي آل تبتا ته خود لري چې دومره دومره خرج کړي دغه رنګ نبی رسول الله سلام فرمایي ولا تو مال مجمع کوا ای وی هغه ډېر دین کې راځي مله هغه څه چې په خوا خلکو په لوخو کې پیسې جمع کولې مله په دین کې د غرنګ بلدي کې پیسې شمار یو جمع کې په سورې هغه هم ذکر راځي الله تعالی فرمایي چې عدده یو انسان هغه انسان چې پیسې جمع کوي او باندې شته پارش ماري چې دوبره شو لاک په تولا کې شوي خور شو د خور شې شمار یو په دین کو د کېږي دی خپل ځکه جمع کوي الله فرمایي دا ډېر څه کم دی بد صفت دی بد صفت مردا جمع کوا خو د جمع کول بد صفت دی چې د الله د دین د پر بالکل نه لګي غریب امداد نه کې فقیر امداد نه کې دین د پر نه خرج کې دنیا خرج په مراد د یو څه ډیر خرچونه کوم دنیا نه پاره ځان نه خرج کول جوړ کړي هغه چې کوم د قیمتي ګاړه نظام لا غستره او دنیا د پاره لګوم د شرط وجدا لګول پکې مسلې معتبر نه وي د الله د رضا لپاره لګي که په غریب لګي که فقیر لګي په جمعه او مدرسه کې لګي دا هم دوی چې ځان د پرم موتا ټولې لګاو خو چې الله تعالی کور جمعه ته ورغی کې څوک نه لګي ټول کال کې پکې وران چې دوه کال درې کال تیر شو یو پکې څوک نه جوړي اول چې دنیا سره محبت دې دین سره الله کور د الله دې ته شا ګرځولې ده کله جمعه تران پرو دې نو خیر دې کوم درته له څوک پیسې غواړي مونږ وسکیو چې په بخښه چاندې او کله یو راځي کله بل راځي الله فرمایي نه څه کم دی چې کله مجاهدین دي په مخ راځي او په مخ راځي پتن لګي په خپل لګي تکي چاله ورکي هر څه به کوي مانا دا چې د دین د پاره پیسې ورکول باندې ځله خپکیږي دا انسان چې کوم نبی رسول سلام فرمایي دا بدبخت دی ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایي یا ابن آدم یا بنی آدم ان تبذل الفضل خیر لك وان تمسكه شر لك نبی صلی الله فرمایي انسان ساده پر ساز ذاتی مال څخه کوم د ضرورت نه سیواوي هغه د غول څخه کوم د ساده پاره د الله د الله په دین باندې د دین لپاره د الله د رضا لپاره په هر څه کې دی دا ستاسو لپاره غوړه او خیر دی د دې نه چې تکمال جمع کې او نه لګېدل خرج کې نه د الله تعالی د دین لپاره مقصد دا دی په عبادت کې او عبادت سره عبادت مالی د خپل مال نه زکات ورکې کنه اختیار تر سره وی کال تیر چې داغه به حساب کې سفر در سره وی کې سپین در سره وی دغه نه کمال تجارت در سره وی هر قسم تجارت کې هغه خپل تجارت پیسو نه وسکه په زکات ورکې دا غرنګ ساری ساتي نو باغې کې به موږ کوم کال تیر شي دا غي نه پکې د فصلونه کرې چې کوم کله فصل ته پوره کی او فصل ولې به دا غنه ممزکات ورکې او د دې نه علاوه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صدقات واجبو نه علاوه چې کوم دي دا د پر غره دا چې د خپل مال د الله د پر خرج کړه دا د پر غره به سره ده واخر دا